محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه او په دې رکو کې د هغوی عاقبت او انجام الله پاک ذکر کوي الله پاک فرمایي ولقد استهزئ برسول من قبلک خامخا په تحقیق سره استهزاء شوې ده برسول من قبلکم په ډیرو پیغمبرانو باندې ستانه مخکې نو دا یو عام مصیبت ده او کم مصیبت چې عام وي نو هغه آسان وي د دې وجه نه په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نور پیغمبران ور یادې چې تا پوری استهزاء کیږي نستانه مخکې د ډیرو پیغمبرانو پوری استهزاء شوی و فاملیت للذین کفروا نو مهلت می ورکړو هغه خلکو ته کفرو چې کافران شوی دي ثم اخذتهم بیا می ونیول دوی فکيف کان عقاب نو څرنګ او عقوبت زما نو فکيف کان عقاب پر استفهام کې تعجب مراد ده یعنی ته تعجب وکا افمن هو قائم فدعتف د پاره د معطوف عليه ورته مقدر ده چې الامر كذلك فمن هو قائم اي خبر همدارنګ ده چې مخکې تیر شو فمن هو قائم نو آیا نو هغه ذات هو قائم چې وی دی ولاړ چې دی ولاړ وي یعنی ساتون کې وي مطلب دا دی چې دی حافظ وي علا کل نفس په هر نفس باندې صالحي او کتوالحي نو د دې هر نفس ساتون کې بما کسبت با په معنا د معدا یعنی مع ما کسبت یعنی مع عمله هر نفس صالح ده کتوالح ده د هغه ساتونکي دی او هغه عالم دی نو افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت دا مبتدا ده او خبر حذف دی چې کمن ليس كذلك آیا داسې ذات د هغه بوتانو په شان دی چې هغه ته د یو نفس علم هم نشته او د هیڅ چا د عمل پته مرته نه لګيږي وجعلوا لله شرکا او ګرځولې دي دوی یعنی کفارو الله پاک د پاره شریکانو بوتان د الله پاک سره شریکان کړی قل سموهم نو تو ورته وایا سموهم چې تاسو واخلې نمونه د دوی او د دوی صفاتونه ما ته ذکر کړئ چې دا مستحق د عبادت دی او کنه دی د الله پاک صفات خو مخکې ذکر شو چې قائم علی کل نفس بما کسبت دی ولاړ او ساتون کې دی په هر نفس صالح دی او کطوالح دی سره د عمل د دنه نو تاسو د خپل بوتانو نمونه او صفاتونه ذکر کړئ چې په هغه کې دا صفات شته کنه قل سموهم نو تو ورته وایا چې واخلې نمونه د دوی او ادا کړې صفاتونه د دوی چې پته ولګيږي چې دوی مستحق د عبادت دی او کنه دی ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام تنبئونه ام په معنا د بل بل او دلته حمزه د استفهام مقدره کړ بل اتخبرونه بلکې آیات سو خبر ورکوي الله پاک ته بما په هغه باطل خدایانو لا يعلم في الارض په هغه باطل خدایانو الله ته خبر ورکوي لا يعلم في الارض چې الله ته نه دی معلوم په ځمکه کې یعنی نشته کوي نو الله ته به معلوم وي نو دا د نشټوالي د پاره برهان دی دا باطل خدایان نشتا ولی نشتا ځکه لا يعلم في الارض الله ته دی معلوم نو که الله ته کوي نو الله ته به معلوم وي لكن التالي باطل فالمقدم مثله الله ته نه معلوم او کوم شي چې الله ته نه معلوم اغنوي نه دا باطل خدایان په ځمکه کې نشته ام بظاهر من القول ام بظاهر من القول دلته تقدیر ولګوي ام په معنا د بل او بظاهر من القول دا تر مقدره پورې متعلق ده دا سی وایي بل تسمونهم شرکاء بظاهر من القول بلکې تاسو دوی ته شرکا وایي دی باطل خدایانو ته بظاهر من القول فظاهری وینا باندې یعنی من غیر معنا متحقق فی نفس الامر څه حقیقت متحققه په نفس الامر کې نشته په ظاهری وینا باندې تاسو ورته خدایان وایي بل د عطف د پاره د معطوف علیه ورته مقدر دی چې ليس كذلك خبره دارم کې نه ده چې دا خدایان دي بل زین للذین کفروا بلکې خیسته کړی شوی دی د هغه خلکو لپاره چې کافران دي مکرهم دروغ د دوی وسدو بند دوی عن السبيل د الله د لارې نام عن السبيل کې الف لام د عهد د پاره ده یعنی سبیل الحق چې د حق لار ده نو دوی بند د حق لار نه او د حق د لار نه ما سیوا نور لارې چې دي هغه داسې دي لکه لا سبیل د نور لارو نه نه دي بند هغه ته لار نشي لکه حقیقت کې ومن يضلل الله او هغه څوک چې گمراه کړي الله پاک هغه لره فما له نشته د دلره من هاد هیڅ لار خون کې د سم لاري لهم عذاب فی الحیات الدنیا د دوی لپاره عذاب دی په ژوند دنیوي کې ولا عذاب الاخرته اشق مفصل علیه ورته مقدر دی خامخ عذاب د اخرت چې د اشق من ذالک دا ډیر سخت دی د عذاب د دنیا نه وما لهم من الله دا من الله د ورست واقن پورې تعلق لري او من من واقن کې من زائد دی وما لهم واقن او نشته دی د دوی لپاره ساتون کې من الله د الله د عذاب نه مثل الجنه التي وعد المتقون مثلو په معنا د صفاتو صفت د جنت دا مبتدا ده او خبر حذف ده فيما سيطلع عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون فيما سيطلع عليكم صفت د جنت هغه جنت چې دا غي وعده شوې ده د متقینو سره نو د دې صفت چې ده فيما سيطلع عليكم ورسته به تاسو ته بیان کوم هغه ورسته به داسې بیان کوم چې تجری دا جمله مفسره ده د دې مخکې جملې د پاره هغه بیان دا ده تجری من تحتها الانهار روان به وي من تحتها حال واقع شوه د هغه عاید نه خا تجری من تحتها الانهار یا خدا جمله مستأنفه ده او یا حال ده د هغه ضمیر نه چې په سله کې حذف ده مثل الجنه التي وعد چې دا غي وعده شوه ده حال دا چې تجری من تحتها الانهار حال دا چې روان به وي دا غي لاندې ویلي اکلها دائم اکلها میوه د دې جنت چي دي بیان لتمیز الجنت عن هذه الجنان المشاهده د اخرت د جنت او د دنیا د جنت د باغونو په منځ کې فرق ذکر کړي او کلها میوه د جنت چې دي دائم همیشه دي وظلها او سورم همیشه ده یعنی وظلها دائم ظلها مبتدا د خبر حذف ده چې کوم مؤمنانو یعنی يهود او نصاراو کې چې کوم خلکو ایمان راوړو دا غوي ذکر الله پاک کوي الله فرمایي والذین آتیناهم الكتاب هغه خلک چې غوي ته ما کتاب ورکړی دی د کتاب نه جنس مراد ده دو کتاب مراد دي تورات او انجیل د جنس اطلاق په دوه باندې کیږي یفرحون بما انزل الیکم هغه خوشحاليږي په هغه قران باندې چې تا ته نازل شوی دی ځکه د دې قران ذکر په تورات کې مشته او په انجیل کې مشته نو هغه قران ته خوشاله دي ومن الاحزاب یعنی ومن احزابهم وهم کفرتهم او د ډلو د اهل کتابونه د فرقو د اهل کتابونه چې هغه د اهل کتابو کافران دي نو کافران د اهل کتابو چې تورات منی خو قران نه منی انجیل منی خو قران نه منی نو دا کافران د اهل کتابو چې دي من ينکر بعضه دا چې دي چې انکار کوي د بعض د قران نه بعض قران نه مني وهو ما لم يوافق كتبهم هغه هغه حصہ د قران نه مني چې د تورات یا د انجیل سره موافق نه او کوم چې د تورات او د انجیل سره موافق وي دا غینه منکر نه دي خو بیا پر خوشاله نه قل انما امرت ته ورته وایه چې بېشکه زه چې یم ما ته امر شوی دی ان اعبد الله چې زه عبادت ته الله وکم ولا اشرک به او زه د الله سره شرک ونه نیسم الیه خاص د الله طرف ته ادعو زرا بلم ټول عالم خاص د الله طرف ته ټول عالم ته دعوت ورکوم و الیه مآب او خاص همدته دی ورتلل زما وکذالکم او یعنی مطلب دا لکه نور قومونو ته مو چې د هغوی په ژبه کتابونه لیږلي دي نو وکذالک انزلناه همدارنګ ما نازل کړی دا قران حکما حکم کون کې یعنی حاکما عربیا په عربی ژبه حکم کون کې دی په عربی ژبه دا مطلب نه چې عربانو ته حکم کوي په عربی حکم کوي او عربانو ته حکم کوي د دې دوه په مابین کې فرق دی په عربی حکم کوي یعنی په عربی ژبه نازل شوی دی حکما یعنی حاکما حکم کول کې دی عربیا په عربی ژبه حکما دا حال دی د انزلنه د دی هونه او عربیا دا یا حال مترادفه ده یا حال متداخله ده نور په مترادفه او متداخله ان شاء الله چې کویږي علم د توحید در تراغلو چې الله یو دی او دا علم در تراغلو چې دا غوی دینونه منسوخ دي نو مالک من الله بیا نشته د استاد پاره من الله د الله د عذاب نه من ولی کم دوست ولا واقم او نه ساتون کې د الله د عذاب نه واقم معنا ساتون کې مخکې بیان د منکرینو مستهزئینو او دلته دا غوی اعتراضات ته جواب ورکړي چې پیغمبر علی السلام ولې ډېری بیبیانی کړې وي د دوی په پیغمبر علی السلام یو دا اعتراض وو چې پیغمبر علی السلام نه بیبیانی ولې کړې دي ولقد ارسلنا رسلا من قبلکم يهوديانو بدا اعتراض کولو چې ما نرا لهذا الرجل همه الا النساء د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل هیڅ مقصد نشته سوا د ودونو نه ولو کان نبیا لشغله امر النبوت عن النساء کچرته دا پیغمبر وې نو د پیغمبري په کارونو کې به مصروف وي ودونو ته بنو وزګار الله فرمای ولقد ارسلنا رسلا من قبلکم خامخا په تحقیق سره مالی ګلی دي ډیر پیغمبران ستانه مخکي وجعلنا لهم ازواجا او ما ګرځولې وې د هغوی دپاره بیبیانې د داود علیه السلام سل بیبیانې وې د سلیمان علیه السلام درې سوه بیبیانې او سل وینځې وې و ذریتا او د دوی دپاره ما اولادونه هم ورکړي نو د ټولو پیغمبرانو بیبیانې او اولادونه دي نو د داود علیه السلام سل بیبیانې دي د سلیمان علیه السلام په یو روایت کې درې سوه بیبیانې او سل وینځې دي نو څلور سوه کېږي نو آیا دا غوی په پیغمبري کې شک کوي نو چې نه کوي هغه تخپل پیغمبران وایي نو پیغمبر علی السلام خو نه بیبیانه او کنو په دولي اعتراض کوي وذریه او اولادونه مم هغه پیغمبرانو ته ورکړي وما كان لرسول او نه خید یو پیغمبر د پاره ان یاتی بآیه چې د راتللو کې په یو معجزه باندې الا باذن الله مگر د چې معجزه ښکار کینو د الله په حکم به ښکار کوي یعنی پیغمبر علی السلام مختار الکل نه دی خلافا للبریلین بریلین وای چې پیغمبر علی السلام مختار الکل دی نو ګوره دا آیات صریح دی په دې کې چې نه خی پیغمبر ته چې د خپل ځان د طرف نه څه معجزه راوړي په خپل اختیار مګر د چې معجزې ښکارا کوي نو د الله په حکم ښکارا کوي لكل اجل د دې دوه معناګانې دي اوله معنی دا ده چې دا جواب دی د دې قول د کافرانو د پاره چې ائتنا بعذاب الیم زموږ ته دردناک عذاب راوړه نو الله ورته جواب ورکړي چې زه خو عذاب نشم راوړی لكل اجل د هر وخت او حادثه د پاره کتاب حکم دی چې په خپل نیټه همغه سکیږي د هر وخت او د هر حادثه د پاره کتاب حکم دی نو کتابون می په معنا د حکم سره کړو او اجل می په معنا د وخت او د حادثې سره کړو د هر وخت او د حادثې او د هر عذاب د پاره یو حکم دی چې په خپل نیټه امغه سکیږي الله په خپل نیټه کوي زه خو نیټه نشم بدلولای دویمه توجیه پکې فرای نحوی کړی دا هغه فرمای چې په دې آیات کې تقدیم او تاخير دی اصل کې دا څه دی لکل کتاب اجل د هر امر د پاره نیټه ده د هر امر د الله د پاره نیټه ده د الله اوامر په خپل خپل نیټه کې راځي به نیټه نه راځي نو امر د عذاب د خپل نیټه لري نو په خپل نیټه به راځي نو فرای نحویدل ته تقدیم او تاخير کوي لكل کتاب ای امرن د هر امر او د حکم د الله د پاره کتاب نه دغه تقدیم او تاخير درته کو لكل کتاب د هر کتاب او د امر د پاره اجل یعنی نیټه او معلوم وخت دی نو هر امر د الله په خپل معلوم وخت کې راځي دی وخت نه راځي يمحو الله ما يشاء مفعول به ورته مقدر دی یعنی امحاءه محو کوي الله پاک هغه چې د الله اراده ورته وشي چې محو کی ختم کی ويثبت یعنی ويثبت بدله داغي د بدل اثبات الله پاک کوي د دې آیات مختلفې معناګانې دي یو معنی دا ده چې یمحو الله ما یشاء یعنی ينسخ ما یشاء نسخه من الاحکام منسوخ کوي هغه چې د الله اراده ورته وشي د نسخي نو چې الله کوم حکم ته اراده د نسخي وکي هغه منسوخ ويثبت یعنی ويثبت بدله ما فيه الحکمه د دې منسوخ په ځای باندې بل ناسخ راوړي چې په کوم کې حکمت په معنا پوه شو کنه نو يمحو الله ما يشاء د دې معنا دا شو چې ينسخ ما يشاء ينسخ ما يشاء نسخه الله منسوخ کوي هغه چې اراده د نسخ ورته وکي یعنی کوم حکم ته چې اراده د نسخ وکي هغه منسوخ ويثبت نو د دې په دوه معناګانې کوي یو معنی دا ده چې ويثبت الله پاک ثابتوي بدله مفعول به ورته مقدر کا ويثبت بدله ما فيه الحكمه او داغي په ځای باندې هغه ناسخ راوړي چې پاغي کې د الله حکمت او دویمه معنی دا وکا ويثبت یعنی ويبقيه على حاله غیر منسوخ بعض آیتونه په خپل حال پرې دي نه منسوخي نو بعض آیتونه منسوخي او بعض نه منسوخي نو دا ويثبتو دوه معناګانې شوخه ويثبتو کې یا ذکر د ناسخ ته اشاره ده چې ناسخ د هغې په ځای راوړي او یا د یثبتو معنا دا ده چې بعضې آیتونه نه منسوخوي پوه شاه صاحب فرمایي شاه ولي الله دهلوي رحمه الله دویمه معنا کوي یمحو الله ما یشاء محو کوي هغه چې د الله اراده ورته وشي د امحای یعنی بعضې اسباب ته تاثیر نه ورکوي یمحو الله ما یشاء الله محو کوي بعضې اسباب کوم ته چې د الله اراده وشي نو سبب وی او ترتب د مسبب پې نه کیږي ور وی او سوځول پې نه راځي ډوډۍ وی او مړېدل پې نه راځي او بوی او د تند ماتېدل پې نه راځي نو الله دا سبب محو کوي او ترتب د مسبب پې نه راولي ويثبت او بعضي اسباب داسي وي چې هغه ثابت قدمي پریدي په هغه ترتب د مسببات راولي یعنی کله الله پاک په اسباب ترتب د مسببات راولي او کله نه راولي دا د الله اراده ده حضرت اکرم رحمه الله فرمایي دریم معنا يمحو الله ما يشاء يمحو بالتوبه ما يشاء من الذنوب الله محو کوي په توبه باندې هغه چې د الله اراده ورته وشي د ګناهونو نه نو د توبې په وجه هغه ګناه ختم کی ويثبت یعنی ويثبت بدله حسنات او دا غي په زستا په عمل نامه کې نیکی ولیکي ګناهونه دي کړی دي الله غ ګناهونه ختم کی ويثبت دا غي په ځای باندې نیکی درته په عمل نامه کې ولیکي نو يمحو الله ما يشاء یعنی يمحو يمحو الله بالتوبه ما یشاء من الذنوب ويثبت بدله حسنات او دا غي په زیدر ته په عمل نامه کې نه کوي ولیکي درې معنا غانې شو کنه څلورمه معنا د ابن جبیر رحمه الله دا هغه فرمایي يمحو الله ما يشاء يمحو په معنا د یغفرو سره ګرځي یغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده الله بخي هغه چې د الله اراده ورته وشي د ګناهونو د بندگانو نه ويثبت یعنی یترک ما یشاء فلا یغفره بعضی ګناهونه پریدي هغه نه بخي نو دا د الله اراده ده بعضی ګناهونه بخي او بعضی نه بخي بل معنا د حضرت علی رضی الله عنه دا څلورم معنا حضرت علی رضی الله عنه دا شی معنا کوي يمحو الله ما يشاء من القرون الله محو کوي ختمي هغه چې د الله اراده ورته وشي د قومونو نه لکه الله پاک فرمایي الم يروا كم اهلكنا ويثبت يعني ويثبت ما يشاء الله پاک دی آیات ته اشاره کوي چې ثم انشأنا یو قوم ختم کیو دا غي په بل قوم راولي او حضرت ربيع رحمه الله فرمایي چې هاذا فی الارواح دا د ارواح په باره کې الله پاک دا آیات کریمه نازل کړی دی نو یمحو الله ما یشاء یعنی حالت النوم د خوب په حالت کې کله الله داسې چلو کی چې دا روح د قبض کی او تامړ کی ويثبت او کله داسې چلو کی چې دا روح در تبر ته واپس راولېږي او تا په دې دنیا کې ثابت قدم او ژوندې پرې دي او عبد الله ابن عباس د دې اسانه معنا دا کوي يمحو الله ما يشاء الله محو کوي د هغه رجسترو د حفظه او ملائکو نه هغه چې د الله اراده ورته وشي یعنی مالیس بحسنه ولا سیئه ګوره د خيوګه باندې چې کوم ملائکه ناشته د دانی کوي لیکي او په چپوګه چې کوم ملائکه ناشته د دا بدی لیکي او ثابت پریدي هغه چې حسنه یا سیئه هغه په دې رجسترو کې پریدي او چې نه حسنه نه سیئه هغه د رجسترو نوران کی راجح دا دی چې دا څومره تغییرات په دنیا کې دي دا ټول د دې آیات لاندې داخل دي نو يمحو الله ما يشاء محوکی الله هغه چې د الله اراده ورته وشي تغییر پکې راولي ويثبت بعض نه محوکی تغییر پکې نه راولي نو د چا نه نعمت واخلي صحت واخلي بادشاهي واخلي او د چا نه وانخلي نو چې څومره تغییرات او تبدیلات دي د ټولو ته الله پاک په دې آیات کریمه کې اشاره وکړه وعنده ام الكتاب او د الله پاک سره اصل د هر کتاب دی ام الكتاب اصل د کتاب دی چې هغه علم ازلی د الله دی یا لوح محفوظ دی په دې کې تغییر ناراضي دلته یو مسله شیعاګان ذکر کوي هغه ته مسله د بدا وای بدا به په درې قسمه ګرځي شیعاګان اول به موږ نه پخپل اسانه لهجه باندې تعبیر وکړو یو بدا فی العلم بل بدا فی الاراده او بل بدا بدا فی العلم او بدا فی الاراده او بدا فی الامر بدا دا د شیعاګانو یو عقیده ده دا بدا به په درې قسمه کوي بدا فی العلم یعنی د دې مطلب دا دی چې کله د الله علم یو قسم راغلی وي او بیا د الله علم بدل شي د خپل علم ورته غلط ښکار شي بیا د الله علم بل قسم راشي نو د صحابه کرامو په باره کې دوی عقیده د بدا فی العلم لري الله په قران کریم کې فرمای والسابقون الاولون من المهاجرین من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان دا ټول چې دی رضی الله عنهم ورضوا عنه دا د صحابه او مقدس جماعت دی الله د دوی ناراضي دی دوی د الله ناراضي دي نو په دې ټیم کې الله ته دا خبره د الله علم د دې امدی په امدی باندې راغلو په دې ټیم کې د الله علم همداو چې دا مقدس جماعت دی خورسته د الله د علم بدل شو په خپل علم کې ورته نقصان ښکارا شو ورسته ورته پته ولګي د چې دا مقدس جماعت نه دی نو د صحابه په باره کې دوی د بدا فی العلم عقیده ساتي نو دا یو بدا فی العلم دی یعنی اول د الله علم یو قسم راشي او به ورته په خپل علم کې نقصان ښکار شي به بل قسم علم راشي دا الله اول علم په صحابه باندې د تقدس ورسته علم بدل شو ورسته ورته پته ولګي دا چې دا خو مقدس خلق نه دي نو دې ته بدا فی العلم او شیعاګان او دویم ته بدا فی الاراده وي کله الله پاک یو کار ته اراده وکي بیا ورته په خپل اراده کې نقصان ښکار شي نو دا اراده پریدي بیا د بل شي اراده وکي نو دې ته بدا فی الاراده وشي یا غره او دریم ته بدا فی الامر یعنی کله الله پاک یو امر کړي بیا په خپل حکم او امر کې ورته نقصان ښکار شي نو بیا دا امر پری دی بیا بل امر کوي نو دې ته بدا فی الامر وي دا خو ما په سنې ژبه کې تعبیر وکړو د شیعاګانو په کتابونو کې داسې لیکلي دي وای بدا په درې قسمه ده بدا فی الاخبار او بدا فی التکوین او بدا فی التکلیف درې قسمه بدا فی الاخبار امدغه بدا فی العلم ده کله الله یو قسم خبر ورکړي وي لکه د صحابهونه خبر ورکړو چې دا مقدس جماعت ده به ورته په خپل خبر کې نقصان ښکاره شو نو دا خبرې پرې خودو نو به داسې خبر ورکړو چې دا مقدس جماعت نه ده نو دې ته دوی بدا فی الاخبار وایي حلال کې دا اخبار خو موږ نه دی لیدلی چې دا مقدس جماعت نه دی قرآن کریم کې چې څومره آیتونه دي په دې ټولو آیتونو د صحابو کې دا راغلي دي چې دا مقدس جماعت دی د عدم تقدس خو موږ یو آیات هم ونه لیدو خو به هر تقدیر دوی دې ته بدا فی الاخبار وایي دوی دوه کاره کوي یو نقصان خو دا وکړو چې صحابه تقدس خو په آیتونو کې راغلی دی دوی وایي چې دې کې بدا فی الاخبار دی یعنی وروسته الله ته پته ولګېده چې دا ښه خلک نه دي نو هغه کوم ځای کې الله بیا بیان کړ چې دا ښه خلک نه دي یو خدا چې الله بیا دا نه دي بیان کړي چې دا ښه خلک نه دي یو آیات هم داسې نشته او دویم دا چې دا په الله دوی ته اعتراض وکړو چې دا الله علم ازلی او محیط علم نه دی د الله علم کې تغییر او تبديل راځي د الله علم ناقص دی د انسانانو په شان دی یو وخت ورته یو شیخ ښکار شي خبر ورکی او به ورسته رجوع کوي دویم بدا فی التکوین دوی ورته بدا فی التکوین وای او ما درته تعبیر وکړو په بدا فی الاراده باندې یعنی الله یو شی ته یو قسم اراده کړی وي او به خپل اراده کې ورته نقصان ښکار شي بیا بل اراده وکړي دا دغه د کفر عقیدې دي دا دریم قسم بدا چې کومه دا دوی په مون اعتراض کوي چې دا دریم خو تاسو منئ کنه د دریم ته دوی بدا فی تکلیف وای او ما درته تعبیر کړو په بدا فی الامر چې کله الله پاک یو امر کړي او رسته بیا بل امر وکړي خو دوی دا شی وای چې مخکې الله یو امر کړو پاغي کې ورته نقصان ښکارا شو او رسته بل امر وکړو نو دوی په داسې تعبیر کې د بدا تعبیر داسې کوي وای دا خو تاسو منئ دا هم د عین نسخه ده چې په دې آیات کې راغله یمحو الله ما یشاء و یثبت دا خو تاسو منئ چې وخت کې الله یو امر کړی وي به ورسته بل امر کړی وي خو موږ وای چې نه موږ چې په نسخه قایلو نو دا بدا فی التکلیف نه ده یعنی بدا فی الامر نه ده تاسو خو دا بدا فی الامر دا تعریف کوئ بدا فی الامر دا چې الله یو امر کړی وي به پاغي کې ورته نقصان ښکار شي بیا بل امر الله پاک کوي او موږ نسخه چې د انتها د حکم ته وایو یعنی موږ نسخه دی ته وایو چې الله موقت امر کړی دی چې دا امر به تر دریو کلو پورې چلیږي الله پاک ته پته ده چې دا به تر دریو کلو پورې چلیږي خو مو ته نه دی ویلي چې دا به تر دریو کلو پورې چلیږي نو تر دریو کلو پورې یو امر دی او د درې کلو نه بعد بیا بل امر دی نو دا دوه امر د الله دی او الله ته پته ده چې دې ټیم پورې به دا امر وي او د دې نه بعد به دا بل امر وي نو د الله په علم کې نقصان نشته او دوی په بدا فی الامر او بدا فی التکلیف کې د الله په علم کې نقصان راوړي بعض علما فرمایي چې دلته دوه کتاب دي لكل اجل کتاب د هر حادثې د پاره کتاب حکم دی چې په خپل نیټه هم غسی کیږي دا د فر معنا ډیره ښه لګیږي لكل کتاب د هر امر د الله د پاره اجل نیټه ده نو د الله د یو حکم د پاره یو نیټه لکه مکی حکمونه د دې د پاره نیټه و دیار لس کاله نو دیار لس کاله د دې نیټه و دا نیټه ختم شو نو بیا نور حکمونه راغله نو دا د وړو کتابونه دي د هر کتاب د پاره چې دا وړو وړو کتابونه دي د دوی لپاره اجل نیټی دي نو په خپل نیټو بیا د حکمونه ختميږي خو عنده ام الكتاب د الله سره اصل د هر کتاب دی چې علم ازلی محیط د الله دی یا لوح محفوظ دی پاغي کې تغییر ناراضي و اما نرینک بعض الذی نعدهم و اما دا ما زائد ده د پاره د تاکید د معنا د شرط اصل کې دا سه ده ان نوریکا نو دا شرط چې جزا هم دلته مقدره کړه که زه چېرته تا ته په دنیا کې وښیم بعضې هغه عذاب چې ما د دوی سره وعده کړې ده نو که دا عذاب تا ته په دنیا کې در وښیم لکه د بدر په جنګ کې مې در وښودو فضا که شافي که من اعدای ته دا به ستا د زړه یخوالی وي په دښمن نو دلته جزا مقدره کړه په دنیا کې چې د خپل دښمن عذاب ولیدلو نو زړه به دې یخ شي او نتوفینک او که یا بزتا وفات کوم یعنی قبل ذالک مخکې د دینه چې د دوی دنیوي عذاب درته وخیم نو زه به تا وفات کوم نو دلته جزا بل مقدره کا فلا لوم علیک نو بیا پتا ملامت یا نشتا ځکه فانما علیک البلاغ بشک پتا رسول د پیغامونو دی وعلينا الحساب او پما باندې به حساب دی اولم يروا یعنی انکروا ولم يروا اي دوی انکار کوي د کافرانو زمکه لګي لګي را کمو او د دارالاسلام پوری ملحقی کو اوله مدینه منوره دارالاسلام وا او بیا هم داسې قریزه او ندویر او قینقاع او خیبر دا د کافرانو د زمکه را کمې دي او دارالاسلام پوری ملحقی کېدي بیا مکم د دارالاسلام شو همداسې ترقی کېده کېده ټول جزیره العرب مسلمانه شو د کافرانو د قبضې نه ووته بیا عراق او مصر او ایران او خراسان او پاکستان او هندوستان همداسې د کافرانو ځمکې را کمېدې کمېدې او دارالاسلام پراخېدو نو آیا دوی دې ته نه ګوري یو معنی دا ده الارض کې مراد ځمکه د کافرانو شو او ننقصها من اطرافها موږ را کمو د ځمکې د کافرانو په دې طریقه چې لګي لګي فتح کو او د دارالاسلام پورې ملحق کو دویمه معنا دا ده چې الارض نه الف لام عهدی مگر زوا الف لام جنسی کا جنس اسم کا مراد ده او اطراف په معنا د اشراف سره کا علم یرو آیا دوی نو ګوري ان نقت الارض چې من قصد اوس مکیتا جنس اسم کیتا نن قصها مون دارا کا مودازمکا من اطرافها یعنی من اشرافها دا زمکه را کمو د اشرافو نه یعنی اشراف پکې وفات کو عبد الله ابن عباس یې فرمای انتقاص الارض موت اشرافها وكبرائها وذهاب العلماء د زمکه را لندول د دې مطلب دا دی چې علما او پیران او د اولیاء د پکې وفات کو او شرار خلق پکې پاتې کو په دې زمکه کې نو یو وخت به دا سراشي چې یو بم خسړې په زمکه کې پاتې نه نو اطراف په معنا د اشراف سره شو یعنی اشراف را کمو والله يحكم بشک الله پاک حکم کوي لا معقب لحکمه نشته د رد کون کې د الله د حکم د پاره وهو سريع الحساب او بشک الله پاک چې د تیز حساب کون کې ده وقد مکر الذين په تحقیق سره پټ تدبیر کړو الذين من قبلهم هغه خلکو چې د دوی نه مخکیو لکه نمرود او کنعان او فرعون دوی پټ تدبیرونه د اسلام په خلاف کول فلله المکر جميعا نو خاص الله تدا المکر یعنی جزاء المکر جزاء د مکر ټوله نو الله به دې ټولو ته جزاء د مکر ورکړي يعلم ما تکسب كل نفس الله خبر ده په هر هغه څه باندې چې کوي هر نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار او زر دې چې پوي بشي کافران چې د چا د پاره د عقبه انجام الدار د دار د دنیا ويقول الذين كفروا لست مرسلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د یمن څخه علما راغله پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل دی علما او ته یو عالم ورته راغله پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل هل تجدنی فی الانجیل ایا زما ذکر ته په انجیل کې مومې هغه ورته ویل چې لا ستا ذکر خو په انجیل کې نشته ما په انجیل کې ستا نوم نه دی لیدلی او ستا صفات مې نه دی لیدلی نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو ويقول الذين كفروا ويا خلق چې کافران دي لست مرسلام چې نه ته پیغمبر قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم نو ته ورته وایا چې کافی دی الله پاک شاهد زما او تاسو په مابین کې ومن عنده علم الكتاب او کافی دی په شاهدی باندې هغه څوک چې علم د کتاب ور سره دی هغه څوک دی یعنی جبرئیل علیه السلام ومن هغه جبرئیل عنده علم الكتاب چې دا غسر علم د کتاب دی نو جبرئیل هم د شاهدی د لپاره کافی دی دا سورت ابراهیم مکی سورت ده په ترتیب نزولی باندې څوار لسم نمبر سورت ده او په ترتیب جمعی او په ترتیب نزولی دو اویایم نمبر سورت ده د سورت نوح نه ورسته نازل شوی ده د دې ربط د مخکی صورت سره دا ده چې د مخکینی صورت په اول کې او د دې صورت په اخر کې ذکر د قران دی د مخکینی صورت په اول او په اخر کې ذکر د قران او د دې صورت په اول کې الله پاک ذکر د قران کوي چې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور د دې کلمات اته سو یو دیرش دي او حروف درې زره څلور سو او درې څلور دي د دې صورت موضوع ده مقصد بعثه الانبیاء الاخراج من الظلمات الى النور انزلناه د عظمت په اعتبار د منزل دی جلالت د منزل دلالت کوي په جلالت د منزل الیک تا ته منازل کړی دی لتخرج الناس چې توبه سي خلق من الظلمات د تیارو د کفر نه ال النور رڼا د اسلام ته ظلمات د کفر تیاری ډیری دي يهودیت د عیسویت د سیکیت د هندویزم د دا مختلف لارې دي او دین یو هاذا صراط مستقیم او هغه په صيغه د مفرد باندې ذکر باذن ربهم یعنی بتوفیق ربهم الى صراط العزيز الحميد دا بدل د الى النور نه لتخرج الناس من الظلمات الى صراط العزيز الحميد چې دی وباسي د تیارو د کفر نه الى صراط لار د عزيز ذات ته عزيز الذي لا يغلبه غالب اغه ذات چې هیڅ قرباني غالب دی نشي الحميد يعني المحمود بكل لسان ويل خائن من عذاب شدید د هلاکت خائن دی د عذاب شدید نه یعنی دا ویل او د هلاکت عبارت خائن دی د عذاب شدید نه نو دلته فصل بالخبر راغلی دی په مابین د موصوف او د صفت کې فصل بالخبر نقصان نه رسي الذين يستحبون الحياه الدنيا کافران هغه خلق دي یستحبون یعنی یختارون چې دوی غوره کوي الحیات الدنیا ژوند دنیوي علی الاخرت په آخرت باندې ويصدون عن سبيل الله او خلق بندي د الله د دین نام ويبغونها عوجا او دوی لټي د الله دین ته کوګواله په اعتراضاتو اولئک فی ضلال یعنی فی هلاک بعید عن الحق دوی په داسې هلاکت کې دي چې د حق نه ډیره لري هلاکت ده وما ارسلنا من رسول فی الامم الخالیه او مانه دی لګلې یو پیغمبر په تیر امتونو کې الا بلسان قومه یعنی الا متلبسا بلسان قومه مگر هغه به متلبسو په ژبه د خپل قوم یعنی خلاصې دا ده چې د نورو انبیو د قوم او د امت مصداق به یو کم به چې قوم هم دغه به امت مو او چې کم به امت دغه به قوم مو د قوم او د امت مصداق به یو او د نبی علی صلوات و سلام قوم خاص دی ژبه د قوم هم خاصه ده او امت ګوره عام ده دلته قصر به اعتبار اللسان ده یعنی ارسال په ژبه د قوم شوه ده فقط ارسال فقط په ژبه د قوم شوه دا مطلب نه چې صرف قوم ته لېږل شوی دی د پیغمبر علی السلام په جانب کې قوم خاص دی خو امت عام دی امت ټوله دنیا ده د هرې ژبې والا خو ژبه به خاصه ده د خپل قوم ژبه ده الا بلسان قومه ليبين لهم د دې لپاره چې بیان کی دوی ته حلال او حرام فيضل الله من يشاء نو الله به گمراه کوي هغه څوک چې د الله اراده ورته وشي یعنی من کان اهلا له څوک چې اهل د گمراهي ويهدي من يشاء او الله هدایت کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي یعنی من کان اهلا له وهو العزيز الحكيم الله غالب او د حکمت والا دی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا په تحقیق سره خامخا په تحقیق سره مالې ګلو موسی علی السلام بآیاتنا یعنی متلبسا بآیاتنا ان اخرج یعنی بان اخرج دا د ارسلنا د پر تفسیر دی په دې طریقه چې تر او باس خپل قوم دی من الظلمات الى النور د تیارې د کفر نه رڼا د اسلام ته وذکرهم او دوی ته پند ورکا بآیام الله په سخت ورځو د الله یعنی په هغه حوادث او غره نعمتونو چې هغه په دې ورځو کې راغلي وي ان فی ذلک لآیات بشکا په دې ایام الله کې په دې سخت ورځو کې وفي ذالکم وفي ذالکم پدی نجات کې یا پدی عذاب کې نو مشار الیه دو شو نو د بلاء بم دو معنا غنوي اعطاء او ابتلاء فی ذال پدی نجات کې بلاء یعنی اعطاء وفي ذال پدی عذاب کې بلاء یعنی ابتلاء امتحان من ربکم عظیم و اذ تاذن ربک مخکې بیان د فرض منصبی د موسی علیه السلام دلته بیان د فرایض منصبیو د موسی علیه السلام کوي او نور انبیام په کې اجمالا ذکر کوي و اذ یعنی اذکر اذ یاد کړه هغه وخت تاذن ربک چې خبر درکړو تاسو ته رب تاسو په څه شي خبر درکړو زه به ستاسو د پاره نعمتونه جسمانی او نعمتونه روحانی دا به درته زیات کوم جسمانی نعمتونه بم درته زیات کوم او روحانی نعمتونه بم درته زیات کوم ولا ان کفرتم او کتاسو بقدری او ناشکری وکړه نو جزای مقدره ده لأعذبکم زب تاسو ته عذاب درکم او بیا ان عذابی لشدید زما عذاب ډیر سخت دی یو ورځ یو سوالګر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو خرما ورکړه دا سوالګر چې لګ مخ کې لاړو دا خرما یې ست وګرځوله وای دا معمولی شی ماته پیغمبر علی السلام راکړو خو دې لاړو یو بل سوالګر راغلو پیغمبر علی السلام هغه ته یو خرما ورکړه دې ډیر خوشاله شو چې دا خو ډیره برکتی خرما ده چې د پیغمبر علی السلام د لاس نه ماته ملاو شو شکر ادا کړو دا دویم سوالګر چې روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ورشي ام سلمې کرا تلويخ درهم تقریبا یا دینار یې خېدي هغه دې دویم سوالګر ته ور کوي ځکه د الله شکر ادا کړو او څوک چې شکر ادا کوي هغه ته زیادت د نعمتونو الله پاک کوي وقال موسی ان تکفروا انتم من فی الارض او فرمایل موسی علی السلام چې کچرته تاسو کفر کوئ تاسو هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي ټول نو الله ته ضرر نشي رسولای فإن الله لغني حمید بشک الله پاک چې دی بے پروا دی او حمید یعنی محمود باوصافه یا المحمود بكل لسان په هر ژبه د الله صفات کیږي الم یاتکم آیا نه دراغله تاسو ته نبؤ یعنی خبرو خبر الذين من قبلكم دا هغه خلکو چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي الذين مضوا من قبلكم ایا دروغوی واقعات تاسو ته ندی را رسیدلی قوم نوح دا د الذين من قبلكم نه بدل دی چې هغه د نوح عليه السلام قوم د عادیان دی او سمودیان دی والذین من بعدهم او هغه چې د دوی نه ورسته دي لا يعلمهم الا الله چې نه خبر په دوی مگر یو الله دا غوی واقعات یو الله ته دي او الله ته معلوم دي عبد الله ابن عباس چې دا آیات تلاوت کړو نو بیا به فرمایل کذبن نصابون یعنی د انصابو د پوره معرفت او دعوه کوونکي دروغجن دي نو د معد ابن عدنان نه اخواته د پیغمبر علی السلام نسب یقینا ده ثابت نو حضرت عبد الله ابن عباس په دې نسبونو باندې رد کولو پیغمبرانو تراجی کا او دویم دا چې دا د کافرانو تراجی کا نو فردو ایدیهم وګرځول دوی خپل لاسونم فی افواههم په خلو د پیغمبرانو خپل لاسونه د پیغمبر په خله کې خود چې مغه کېږي دویم دا چې د خپل خله تر د کافر تراجی دی فردو وګرځول د کافرانو خپل لاسونه فی افواههم په خپل خلو باندې یو سړی چې غږیږي سړی ورته په خپل خپل لاس کې دی مطلب دی چې چپ شه خبرې مکو یا وای د پیغمبر په خپل لاس کې خود یا وای په خپل خپل لاس کې خود چې مغه دیګا عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دلته یو بل معنا کوي فرد وب ګرځول دوی خپل لاسونه په خپل خلو کې یعنی لاسونه به په خلو کې ومنډل او د ډېری غصې نه به په لاسونو خله لګوله سړی چې ډیر غوسه شي په لاس خوله لګوي نو د ډیرې غوسې نه به یې په خپلو لاسونو خولې لګولې وقالو بیا به دوی ویل انا کفرنا بما ارسلتم به بشک من کافران یو په هغه څه چې تاسو ور باندې را لېږل شوی یې و انا لفی شک او بشک من په شک یو مما د هغه توحید نه تدعوننا الیه چې تاسو ورته موږ را بلئ مریبن داسې شک چې واقع کیونکی زمونږ دی په استراب کې موږ په تزلزل کې واقع کوي قالت رسولهم نو او به فرمایل ورته پیغمبرانو افی الله یعنی افی وجود الله افی توحید الله افی ارسال الله استفهام په طریقې د انکار دی نو دلته چې ار یو مضاف مقدر کوي ټول صحیح کیږي افی وجود الله افی توحید الله افی ارسال الله شک ایا په دې کې تاسو شک کوئ فاطر السماوات هس الله چې پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو يدعوکم ربلی تاسو ليغفر لكم د دې لپاره چې تاسو ته مغفرت وکړي من ذنوبکم من د تبعیض د پاره د بعضی ګناهونه چې حقوق الله دي ويؤخرکم او چې مهلت در کی تاسو ته د عذاب نه الى اجل مسمى تر وخت معین پوری چې هغه وخت د نزع دی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا دوی په اعتراض وکړو لکه د بریلانو په شان چې پیغمبر خو بشر نشي کېدی او تاسو خو زموږ په شان بشر یې تريدون ان تصدون تاسو اراده لري چې تاسو موږ بند کړئ عما كان يعبد آباؤنا دا هغه څنګه چې عبادت کول زموږ پلارانو فاتونا بسلطان مبين تاسو موږ تراتللو کې په حجت ښکارا باندې قال لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ټیک د موږ تاسو په شان بشر یو ولكن الله يمن على من يشاء من عباده د ما به الامتیاز ده بشریت ما به الاشتراک خو ما به الامتیاز مونږ لرو هغه دا چې لیکن الله پاک احسان کوي پاغه چا چې د الله اراده ورته وشي دا څوک دی من عباده دا د الله د بندگانو نه دی او څه دې موږ لرا چې موږ توکل نه کوو په الله پاک باندې وقد هدانا سبلنا او حال دا ده چې الله پاک موږ تر خودلې دي زموږ لارې ده نجات ولنصبرن او خامخا بصبر وکومږه خامخا علامه ازیتمونا په هغه څه باندې چې تاسو موږ ته په هغه باندې zarar راکوي وعلى الله فليتوكل المتوكلون مخکې بیان د مکالمه الانبیاء مع الامم تعودن په معنا د چا سره شو تدخلن ولی عود سبق تلبس غواړي او دوی مخکنه د دوی په دین کې نه وو نو ابتدایي دخول مراد ده فاوحى اليهم ربهم مخکې دې کې تحقیق شوی نو وحي پوکړه دوی طرف د دوی دی پیغمبرانو تعالی نو لکن الظالمین چې خامخا به موږ هلاکو خامخا ظالمان ولنسکننکم الارض او خامخ به اوس او خامخ تاسو په دې ځمکه کې من بعدهم یعنی من بعد اهلاکهم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا انعام چې ده تا ته ویم د هغه چا د پاره ده چې ویریږي مقامی زما د مقام نه یعنی قیامی د پاره د حساب وخاف وعید یعنی وعید واستفتحوا لمن خاف مقامي وخاف وعید د دې پوره تشریح مخکې شوی و واستفتحوا یعنی استنصروا الله على اعدائهم زمير رسول تراجه دي دوی طلب د امداد وکړو د الله پاک نه د خپل دشمنانو په خلاف وخاب او نامراد شو کل جبار هر بدماش عنید یعنی معاند للحق چې د حق سره عنایت کوونکی وو من ورائه جهنم د من ورائه معناو کوي په امامه باندې ابو عبیده سے فرمای هو من الازداد دلته د یو زد معنا په بل زد باندې وکړه نو دوی نه مراد شو په دنیا کې من ورائه یعنی امامه د مخه ته جهنم دی بیا ويسقى من ماء صديد او سکولی بشي دته د اوبو ګرمونه یتجرعه ګټ ګټ به اسکی په دمه دمه ولا یکاد یسیغه او نه د قریب چې یو واری تیری کی دوب ویاتیه الموت او راځي بدته اسباب د مرګ من کل من الموت یعنی اسباب الموت مرګ خو نه راځي اسباب د مرګ به ورته راځي من کل مکان د هر مکان نه وما هو بمیت او د بنه مرتیږي ومن ورائه عذاب غلیظ او مخته عذاب غلیظ عذاب سخت دی نو دلته من ورائه په معنا د امامه سره کوي ابو عبیده فرمای هو من الازداد د دمخه ته عذاب غلیظ عذاب پن غټ عذاب دی مراد کونه دائما غیر منقطع عذاب غلیظ دا معنا چې دائم عذاب به یو منقطع کیږي بنام او دویم دا چې عذاب الغلیظ دوام دا معنا چې انه فی کل وقت مثل الذين كفروا الله فرمای مثال د هغه خلکو چې کافران دي دا مبتدا ده او خبره حذف ده فيما يتلى عليكم مثال د کافرانو به تاسو ته تلاوت کړئ مثل الذين كفروا بربهم مثال د هغه خلکو چې کفر کړي دي په خپل رب دا مبتدا فيما يتلى عليكم دا ورته خبر مقدر د دې تلاوت به پتا سو باندې وشي اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف د دوی اعمال چې دي کرماد په شان د ایرو دي اشتدت چې الوزولو کې په دې باندې الريح باد في يوم په داسې ورځ کې عاصف چې کشته ماتون کې بادي عاصف تیز باد چې کشته ماتي نو ګوره دا تیز باد دا چې په ایرو راوالوزي نو په هوا کې د ایرو اجزا منتشر شي هیڅ اثر پاتې نشي نو دا رنګ کفر دی دا د تیز باد په شان دی او د کافرانو اعمال داسې دي لکه ایری لکه په تیز با په ایرو چې تیز باد راوالوزي او اثر ختم شي نو دارنګ کفر چې د کافرانو په اعمالو باندې راوالوزي نو د کافرانو د اعمالو د پر هیڅ اثر پاتې نشي اعمال ټول تباش لا يقدرون مما كسبوا على شيء دوی قادر نه د خپل اعمالنا على شيء يعني على شيء منتفع به لا في الدنيا ولا في الاخره ان یشاء یذهبکم کچرت الله اراده وکینو تاسو په ختم کی و یاتی بخلق جدید او راتل بو کی په نوې مخلوق و ما ذالک او نه دا نوې مخلوق را وستل په الله باندې بعزیز صبرانو وبرزو لله جميعا بروز په لغت کې الظهور بعد الخفاء اول یو شی خفي وي او وروسته را ظاهر شي او ظهور بعد الخفاء خو د الله په جانب کې محال دی نو دلته به تعویل پکې کوي ان دا غوی ته وای چې ان كنا لكم تبعا بشک موږ تاسو پیروانانو فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء نو آیا یې تاسو دفع کوون کی زمونږ نه د الله د عذاب نه کوم شي نو قالو دا متبوعين بورته وي لو هدان الله لهديناكم که الله مون ته هدایت کړي وي نو خامخا به مون تاسو تم هدایت کړي وي او سواء علینا برابر دی په مونږ او تاسو اجزعنا کوم چغي وو هم صبر نو کوم صبر کو ما لنا من محیص نشته دې زموږ د پاره من محیص څه بچ کېدل بچ کی ګمنا مخکې بیان د براءت د متبوعین او د تابعین نه دلته بیان د براءت د متبوع او مضل اعظم ده د خپل تابعینو نه شیطان یو لوی متبوع دی دا بم د خپل تابعینو نه بیزاری ښکار کی مخکې د وړو وړو متبوعینو د براءت ذکرو وقال الشیطان وبو شیطان روایت کی راضی حين یوزع له منبر من نار فی النار دور منبر ورته پور کی کی خودلش او شیطان به پکې نه ولش نو دوزخیان ورته راټول شي او ملامتۍ به نو ورته بوي چې اللهم ان الله خا وقال الشیطان لما قضي الامر وبوي شیطان لما قضي الامر چې کله فیصله کړی شي امر چې فیصله د امر وش یعنی ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار فیصله د امر دادا چې جنتیان جنت تلل شي او دوزخیان دوزخ تلل شي نو چې کله دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نو دلته به شیطان د پاره یو منبر د اور کې خودلی شي او شیطان به پې کینولی شي دوزخیان به ورته راټول شي او دی به ملامتوي نو دی به ورته څه وایي ان الله وعدکم وعد الحق بشک الله ستاسو سره وعده کړې وم وعد الحق حق وعده بالبعث والجزاء تاسو سره حق وعده کړې و چې بعث بعد الموت بموي او سزا او جزا بموي ووعدتکم یعنی وعدتکم الباطل ما تاسو سره باطل وعده کړی وی چې الله جنت ولا نار ولا حساب ووعدتکم الله جنت مفعول ثانی ورته حذف دی کوم ورته مفعول اول دی مفعول ثانی ورته حذف دی ووعدتکم الله جنت ولا نار ولا حساب فاخلفتکم نو ما در سره په خپل وعده کې اوس مخالفت وکړو وما كان لي عليكم من سلطان او نو زما د پاره پتا سو من سلطان من زائد ده د استغراق د پاره په اسم ور داخل ده سلطان په معنا د قوت نو زما د پاره ستاسو په خلاف څه قوت په زور خمه تاسو خپل پیروان کړی نه وای الا په معنا د لکن استثناء منقطع ده فریاد رس ستاسو زه ستاسو فریاد رس نیم تاسو اوس د عذاب نه نشم خلاصولی وما انتم بمصرخیه او نه تاسو بمصرخیه فریاد رسانان زما زما فریاد تاسو نشي اوریدل او ما د الله د عذاب نه تاسو نشي خلاصولی بمصرخیه یعنی بمصرخین لی جمع د منصرف د منصرفین لکه مسلمین چې جمع د مسلم ده نو هغه یا د جمع په کې ساکن ده او یا د اضافت هم په کې ساکن ده نو ما انتم بمسرخین لی دوی اغانی دي کنه نه تاسو فریاد رسان زما د پاره انی کفرتو بمسرخین لی اصل کې داسې ده نو لام پکې د تخفیف د لپاره حذف او نون پکې د اضافت د لپاره حذف بمسرخین لی نون هم حذف شو لوجه د اضافت نه او لام حذف شو لوجه د تخفیف نه نو دوه یاګانې جمع شو یو غایې د جمع ده او بل یا د اضافت ده نو یو یا په بل کې مدغمه شو بما به آنچه اشرکتمونی شریک می کرده ده مرا با خدا من قبلو په دنیا کې انی کفرت بشک زچیم بیزار شم بما د هغه څه نه بیزار شم اشرکتمونی چې شریکولم تاسو زه من قبل مخکې د دینه د الله سره په دنیا کې نو زه تاسو د شرک نه بیزار یم او کما مصدریه کوي نو انی کفرتو یعنی انی جحدت و انکرتو بما اشرکتمونی یعنی بی اشراککم ایای مع الله په سبب د شریکولو ستا ما لره د الله سره من قبل یعنی فی الدنیا قال الله تعالی دا ورسته جمله د الله پاک کلام ده حال مقدره په دفع د اعتراض خو پوهیږي خالدین حال ده زمانه د حال او د عامل د ذل حال یوي او زمانه د خلود او د دخول یو نه ده عامل ادخله ده نو زمانه د دخول او زمانه د خلود دا یو نه ده نو زکه درته وایم چې د حال مقدره ده نو د دخول په زمانه کې دا فرض کړی شوی ده چې دوی به همیشه به اذن ربهم په حکم د رب تحیتهم فیها سلام د دوی پیشکشیان به په دې جنت کې سلام یا من الله یا من الملائکه یا فيما بینهم سلام به د الله د طرف نه په دې جنتیانو یا د ملائکو د طرف نه یا د دوی خپل مابین کې یو په بل الم تر کیف ضرب الله آیات ونلیدل چې څنګه الله بیان کړو مثلا کلمه طیبه چې څنګه الله پاک بیان کړو مثال کلمه طیبه دا بدل دی د مثلا کلمه طیبه دا موصوف او صفت دا بدل د مثلا نو د کلمې طیبی مثال کا شجرتن دا صفت د پاره د طیبه تن ده یا خبر د پاره د مبتدا محذوفه ده خه ترکیب دا دویم ده هي کا شجرتن کلمه طیبه چې دا کا شجرتن دا پشان دی ویونه ده طیبتن چې خپل ونوي یو ونه ده او مضبوطه خپل ونه ده اصلها ثابت بیخي ثابت ده پزمکه کې وفرعها فی السماء او د دې شاخونه چې دي دا په اسمان کې دي شاخونه فی السماء یعنی په هوا کې دي کلمہ علاک فهو سما دا د خرما ونه ده هي النخل نو کلمه طیبه دا سیده لکه د خرما ونه د خرما د ونې بیخ پزمکه کې مضبوطی او شاخونه په هوا کې وي نو د کلمې طیبه بیخ مضبوط دی کلمه طیبه چې لا اله الا الله دی بیخ مضبوط دی او ثمرات ډیر اوچت په هوا کې دي تؤتی یعنی تعطی دا ورکی او کلها یعنی ثمرها خپل میوي دا خرما کل حین په هر زمانہ کې یعنی 14 میاشتې یعنی 6 اشهر شپږ میاشتې ويضرب الله الامثال الله بياني مثالنا للناس د پاره د خلقو لعلهم يتذكرون د دې د پاره چې دوی پند واخلي او بیا ور باندې ایمان راوړي نو کلمه طیبه په زړه کې رخي مضبوطی دي او ثمرات د اعمال په شکل باندې دنیا ته راخاره کیږي ومثل کلمه خبيثه او مثال کلمه خبيثه د خبيث کلمې چې کلمه کفریه ده نو د دې مثال کشجره خبيثه یعنی هي کشجره خبيثه دا پشان د شجری د خبيث ونه ده خبيث ونه سو کوئی وګه ده سو کوئی دا د اندوړو په شکل چې هغه مرخیړی دي کنه ها مرغیړی ورته څه شي مړغونی او څو په د اغزه ونه ده خو په ترمذی کې حکمت د تشبیه په کې دا دی چې انها لا تغوس فی الارض ولا غصون لها تصعد نه په ځمکه کې ریخېشته نه په هوا کې شاخونه شته او میوې مردي دي درې شیان پکې دي په دې مړغونی کې نه په ځمکه کې بیخ شته نه په هوا کې شاخ شته او نه څه خپلې میوه شته نو دا رنګې کلمه د کفر د دې لپاره دلایل هم نشته چې په ځمکه کې ریخې مضبوطې شي د دې لپاره ثبات نه نه پزمکه کې مضبوطی ریخې شته او نه خپل نتیجې شته میوه مردی ده نو دې ته شجره مشاکلتن ویلې ده د مړغونی ته مړغونه خو شجره نه د نجم ده په خبره خو پوه شو کنه وجه د شوب خمس دکړه دا کلمه د کفر داسې ده لکه مړغونه نه ثبات لري نه فرع لري نه برکت لري لکه مړهونه چې نه پلی لري او نه شاخونه لري او نه خپل میوه لري نو دا رنګي کلمه د کفر نه ثبات لري لا ثبات له ولا فرع سر خيسته نتیجه نه لري او نه برکت لري خو دې ته نجم دې ته نجم وي په عربی کې د مړهونی بوټی ته ودلته وته شجره ویلې شوې د مشاکلتن کشجره خبيثه او مخکې کلمه طیبه وا هغه د شجرې طیبه په شان وګوره نو شجره طیبه کلمه طیبه به خم لري دلایل هم لري نتیجه هم خولي لري او برکت هم لري مالها من قرار نشته د دې د پاره څه قراري مضبوطواله پزمکه کې يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره مضبوطي الله پاک الذين امنوا هغه خلک چې مؤمنان دي بالقول الثابت په مضبوطه وینا باندې چې لا اله الا الله ده نو په دې مضبوطی فل حیات دنیا په ژوند دنیوي کې نو د لا اله الا الله په وجه باندې په ژوند دنیوي کې دوی ثابت قدم دي او فل اخرت یو په اخرت کې یعنی فل قبر په قبر کې بم دوی ثابت قدم وي بتلقین الجواب په قبر کې بل الله پاک دوی ته تلقین د جواب کوي نو دا د حیات فی القبر د پر دلیل شوخه یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت دا القول الثابت نه څه مراد ده لا اله الا الله دا القول الثابت لا اله الا الله ته القول الثابت ولي وي ځکه دا لا اله الا الله ثابت ده بالدلائل په دلایل ثابت ده نو ځکه د ته القول الثابت وایو یعنی القول الثابت بالدلائل لا اله الا الله دا سی وینا ده چې په دلایل ثابت ده نو د دې په وجه سره الله پاک ثابت قدمه کوي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې او فی الاخرته د دینه می مراد کړو را وسی فی القبر ښا په قبر کې الله پاک د دې توفیق ورته ورکی چې دا نکیر او منکر ته د لا اله الا الله جواب ورکړي د برا ابن حازب رضی الله عنه نه روایت ده حدیث کې راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر قبض روح المؤمن پیغمبر علیه السلام ذکر وکړو د قبض د روح د مسلمان فقال به پیغمبر علیه السلام فرمایل يعاد روحه في جسده د روح به د بدن ته واپس شي د حیات فی القبر شو کنه يعاد روحه في جسده د د روح به د د بدن ته واپس شي چې روح بدن ته واپس شي ګوره د حیات فی القبر شو خو د دینه پنځپیریان منکر دي نو د دې عقیدې په وجه باندې دا بدعتیان دي او په عقیده کې بدعتیان دي ځکه د منسوسی عقیدې نه منکر دي نو یعاد روحه فی جسده فیاتیه ملک ملکان نو دو ملائکه بور ترش فیجلسانه فی قبره نو دا مړی به په قبر کې کینی فیقولان له نو دا دواړه ملائکه به دې مړی ته وای من ربک و ما دینک و من نبیک رب دې څوک دین دې څو او نبی دې څوک دی فیقول ربی الله دا مړی به ورته وای رب زما الله دی و دینی الاسلام دین اسلام دی و نبی محمد او نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی فینادی مناد من السماء نو یو اواز کوون کې بد اسمان نه اواز وکي ان صدق عبدي چې زما بنده رښتیا وای فذلک قول الله برا ابن حازب سے فرمای چې دا د دې آیات تشریح ده چې یثبت الله الذین دا حدیث د دې آیات تشریح ده یعنی د دې آیات معنا دا ده چې په قبر کې به الله دې مړی ته د صحیح جواب توفیق ورکړي دا حیات فی القبر شو حیات فی القبر ګوره یو عذاب القبر دی بل عذاب فی القبر دی صحیح پنځپیریان وای عذاب القبر منو خو قبر نه علین او یا سجین مراد دی علین کې ثواب دی او سجین کې عذاب دی عذاب فی القبر دا قبر نه مني په دې قبر کې عذاب نه مني عذاب فی القبر نه مني عذاب فی القبر چې الف لام عهدی کې دغه معهود قبر چې د رحمان بابا په ادیره ترې نه ډکه ده عذاب فی القبر نه مني وای چې عذاب القبر منو په عذاب فی القبر نه منو په دې پوه شو نو دا د عذاب قبر عذاب فی القبر نه منکر دي او په نصوص کې د عذاب فی القبر ذکر راغلی دی فی القبر دا دنیوي قبر چې کوم دی نو په دې قبر کې چې کوم عذاب دی د دې ذکر راغلی دی نو دا مړی به په دې کې راکینی او روح به دې قبر ته ورته واپس کیږي نو په دې قبر کې مړی را ژوندې کیږي ويضل الله الظالمين الله به بلاری کې ظالمان فلا يهتدون للجواب ويفعل الله ما يشاء او کوي الله پاک هغه چې د الله اراده ورته وشي الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله ایا تا ونه لیدل هغه خلکو ته بدلو نعمت الله چې هغوی بدل کړو نعمت الله دلته حذف د مضاف وکړي شکر نعمت الله چې هغوی بدل کړو شکر د نعمت د الله کفرا په ناشکرۍ شکر په ناشکرۍ بدل واحلوا او نازل کړو قومهم خپل قوم دار البوار دار د هلاکت تام دار البوار مبدل منه ده جهنم دا ورته حذف بدل مبدل منه نه معطوف دی او جهنم ورته حذف بیان دی هغه دار البوار دار د هلاکت چې دی جهنم هغه جهنم دی یصلونها دا حال واقع شوه دی د جهنم نه حال دا يدخلونها چې دوی به د جهنم ته ور داخليږي وبئس القرار یعنی بئس المقر هي ډیر بد زیاده قرار دی دا جهنم ته اوایا زما بندگانو ته الذين امنوا هغه بندگان چې ایمان راوړی دی یقیم الصلاه یعنی لیقیم الصلاه زما بندگانو ته اوایا چې دوی دې سم ادا کوي مونږ وينفقوا مما رزقناهم او دوی دې خرچه کوي د هغه مالونو نه چې ما دوی ته ورکړي دي سرا د حال واقع شوه دی یعنی مسرینا حال دا چې دوی پټ ورکون کې دي نفلی صدقات او نفقه ښکارا په واجبو کې من قبل ان یاتی یوم مخکې د دینه چې راشي داسې ورځ لا بیع فیهم چې نه به پدې کې بیع خرڅول به پکې نه ولا خلال او نه به پدې کې دوستی وي بعض علما د بیع معنا په فدی باندې کوي چې پدې کې به فدیه نه ولا خلال او پدې کې به دوستیم نه الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يعني بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر او تابع کړي الله ستاسو د پاره نمر اوس پوغمې دائبین دائبین واتاکم من کل ما سالتموه او درکړي دي الله پاک تاسو ته من کل ما سالتموه کل مضاف ده او ما موصوله ده سالتموه دا ورته سله ده موصول سره د خپل سله نه مضاف الیه د پاره د کل ده نو آتاکم الله درکړي تاسو ته څه شي درکړي من کل ما سالتموه بعضی د هر هغه شینا چې تاسو د الله نه غوښتي دي من د تبعیض د پاره ده یعنی آتاکم بعض جميع ما سألتموه الله در کړی دا سوتا من یعنی بعض کلی یعنی جميع ما سألتموه بعضی د ټولو هغه شیانو نه چې تاسو د الله نه غوښتي دي نو پاغي کې الله تاسو ته بعضی در کړی دي نو هر شی چې ته غواړې بعضی خو ضرور درته پکې رسیږي بعضی سوالونه خو قبليږي سوالونه خو ټول قبليږي خو د بعضو قبولواله مونږ پستر ګورو او د بعضو راته په آخرت کې ساتل کیږي واتاکم الله درکړی تاسو ته